کوي نو اراده یې دی چې زه به د دې مخالفت کوم دوکه ځکه شوه یو کم پنځوستم انچاس سپاره کام د مؤمن جاری کیږي تر څو پوری چې د د کفر یقینا نه ښکار شي چې کله کفر ښکار شو او کلمه د کفر اویلا نو بیا به په احکام د منافقانو جاری کیږي که په داریس په مؤمنانو کې اوسېدل عبد الله ابن ابي بقيع کې دفن دی زوی صحیح مسلمان احادیثو کې چې اکثر ذکر کیږي نو منافق عملی ذکر کیږي قران کې چې ډېر ذکر دی نو منافق اعتقادي اساسی صفات نفاق خداع استهزاء او قران کریم دلته خط تشخیص پنځل ستر سیددین سیوا کیږي هم دا پټ دشمنان د دینو د لستونی ما یو بی دین بلای اسانه ده په دینه مقابله ګرانه ده نوم به ځان لایخي لیکن په حقیقت کې به د دین دشمنی لکه د شیعگانو تقیه د دې په جنگلو ګرانه وپیژني لفظ د الناس قران کریم 241 پیری راغلی دی لشتانی کوي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر دوا صفات قبيحة یو قول د ایمان او دویم عدم تصدیق د زړه وما هم بمؤمنین او دا په اصل کې چې دی آیات ته موږ د منافق اعتقاد تعریف ته اعتقادي منافق وی دي ته چې په خود جبا اقرار کوي فخلی لا اله او پزړه کې پټغلا وما هم بمؤمنین او د قران نه دا معلومه شو چې ایمان نفس اقرار ته نه ویل کېږي د کر کرامیه چې په دې باندې دی قائل دي امام بخاری چی رد کئ په کتاب الایمان کی نو په فرقو باطلو کئ جهمیه مرجیه کرامیه خوارج معتزله نو دا چی په امام ابو حنیفه کرامیه وی ایمان نفس اقرار قرآن وی نا وما هم بمؤمنین ومن الناس د محاورې په لحاظ سره کله لتعریف لیکن کم کوز د تذلیل د پر ډیر ناپوه خلق وی امام بخاری د امام ابو حنیفه سپکواله قال بعض الناس احناف مسلک ذکر کی بے قال بعض الناس نوے امام بخاری مطلب دارے چی دویم په معنا د وحی سره سوره کویرت نو ویست نو لسم کی دریم تعبیر لسانی دلتا سلورم د ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين مؤمن به دواء خبری ذکر کړی ایمان بالله وبالیوم الاخر ایمان نه مراد ایمان شرعی دی مؤمن به دو چیزا څوک دې دا اعتراض نه کوي چې ایمان شرعي صرف دا دوه څیزه منل ضروري دي تنسیس به شی نفې د ما عدا نه کوي احاطه د طرفینو د ایمان آمنا بالله مبدا و بالیوم الاخر منتها مینس کې نور راغله ځکه څوک چې وایي چې زه الله منم نو مقصد دا چې د الله ذات منم احکام هم منم اسماء او صفات تباری تعالی هم منم رسولان هم راغله ملائک هم راغله ټول ایمانیات راغله آمنا بالله دی وبالیوم الاخر کته ایمان بالله کی خدا روز د قیامت هم راغله نو اهتماما بشان الاخره نو آمنا بالله الله منم د الله ټول احکام منم بیوم الاخره د یوم نه معروف ورځ نه د مراد چې سبا او خيږي او تر ماښامه پوري مطلق وخت او دا نوم د قیامت ته دی اخر ورته ځکه وایي چې ددې نه وروسته بیا راخاته پریواته د نور نشته. چې بل روز او شپه جوړ شي آخر اوقات المحدوده وبالیوم الاخر پر ورځ ورستنی منافقان یوازې دعوه د دوی دا نه ده بلکې دوی کتب منزله چې الله پاک را لېږلي دي دا غيو مقرار کوي سورته نساء شپږم آیات الله پاک د دوی نه نفي د ایمان کوي د خپل علم مطابق چې ایمان په اصل کې تصدیق د زړه دی وما هم بمصدقین بالقلب چې یقین نه نه یا شکیان دی او یا انکاریان دي تصدیق قلبی د قران نه په خپل پته ولګی د چې دا او خداع یخادعون الله مخادعه دریم عدم شعور وما يشعرون عطف نشتا جواب د سوال دی دو په خپل وای من ایماندار یو نو الله ته نفي دی ایمان ولی کوي منګه خود زړه په حال خلاصه د آیات تشخیص د منافقانو کوي نو دونه خیمخ کې خودلې او دو دی آیات کې خي لغتن پټول بعضی اهل لغتو په معنا د فساد منافق یخادعون الله قل کفر پټ ساتي او فساد کوي عرف کی علماء لوسیلی کی چې په خیال د بل چا کې داسې څیز اچای چې خلاف وي ستا د ارادې نه د بدې ارادې نه کار کوي بد او د مخاطب په خیال کې خیر کار کوي نو لغتا اظهار فعل خلاف ما تخفي خدع الزواب حیلی په دین کی تاسو به هم حیلی کوی هر حیله دوکه ده ثواب بخم ثواب چرته منزونه معکم نیوی او فیدو د پاره چې په غنیمت کې به زمونږ حصہ زمونږ او زمونږ د بچو زمونږ د مال حفاظت وي اهل بدعم ویلکا ثواب بخم سخات راوړی چې منځونه پوره شي او دا د دې لپاره کوي چې څه شی ورته حاصل شي ها او دا خدعه صفت منافق عملی دی دې ځای کې دوه اشکاله دي، یو خدعه کې معنا د پټوالي ده، د الله نه خو څه شی پټېدی نه شي. دلته نسبت شوی دی الله ته په طریقی د مفعولیت سره څنګه نسبت شوی دی یخادعون الله نو یو جواب چې د منکافرانو دا ګمانو د منافقانو چې الله علم په ټول جزئیات نشته لکه فلاسفه بعضی چوي دویم په داسې مقام کې زعم مقدری د دو خیال دا دی چې موږ دوکه کو تګی کو لیکن ستاسو عقیده دا چې ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لکه فلاسفه علم بالجزئيات نه لري حاشا وکلا يخادعون الله ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون سوره يهود او داغي پینزم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون دویم اشکال په دې مقام کې دا راځي دریم جواب داو کا چې یخادعون الله دا ذکر شوی دی د پاره د تقبیح د شان د دوی د مؤمن سره دوکا په حقیقت کې دوکه ده ووی تفسیریه کا ذکر د الله د پاره د تقبیح د شان د دوی دوکا اصل کې دوی د پیغمبر او د مؤمنانو سره کوله لیکن د پیغمبر او د مؤمنانو سره دوکه په حقیقت کې د الله سره ده دویم اشکال یخادعون باب مفاعله ده او په باب مفاعله کې فعل د جانبینو نه نو دوی خو ټګي کوي باری تعالی څنګه ټګي نو دا غي جواب دا دی چې په مفعلا کلا د پاره د مغالبي دوړه د یو بل سره پرځول کوي او چې کوم ځای کې مغالبه نه نو الته د پاره د مبالغي دی او لوی دوکي کوي ځکه دا ته کمزوري دوکه نه د په دین او ایمان کې ده دنیا د دوکو نه لوی جرم دی دا چې په دین او ایمان کې سړی دوکه کوي یخادعون الله دویم د جزا د خدع نه تعبیر شوی دی په خدع سره مشکلتن د وزګاریدون رستو شیخ رحمه الله شافیه راته ویلی و مظهر کې بنده بیا شافیه یو کال خ طالبانو نو پړاو کړی میوه شیخ رحمه الله په حواله د شافعی چې په باب تفاعل کې فعل د جانبینو نه صراحتا او د دوو نه خبره زیاتیږي باب مفاعله کې هم فعل د جانبینو نه خو فاعل صریحي مفعول ضمنني او مفعول صریحي فاعل نو لن جواب دا دی چې باب مفعله کې چې فعل د جانبینو نه دا قیده کلیه نه ده بلکې قیده اکثریه ده او ما دا وی تفسیر کو چې للمغالبه یو بل باندې کوشش کوي لیکن چې کله مغالبه نه صحیح کیږي نو للمبالغه مرجان وی دلته باب مفعله په معنا نفس فعل دا عاقبت اللصه غلطه پسې بیا ناراضي غو منډي وهي یا منافقان دوکه کوي د باری تعالی د طرف نه سزا د دوکي والذین آمنو وی تفسیریه دری جواب شو باب مفعله په معنا د نفس فعل یو د باری تعالی د طرف نه سزا دوا یخادعون الله نسبت خدع اصل کی پیغمبر او مؤمنانو سره ده نسبت الله ته شوه دې تقبیحا چې د مؤمن سره دوکه د الله سره دوکه د والذین آمنو وی تفسیریه مرجان شیخ رحمه الله چې ژوند دی هغه به وی کز دکوي نو د پسلار شي دا هغه خو ګمانو ماوی د دې مرجان مثال د شرجانی دی نو اعتراض وارد نشو چې باری تعالی سره دوکه نشي کېدی دغه دوکه سره سره نشي چې غنه کوي او اوس منګه وی چې د خدع په معنا کې پټواله دی اراده المکروه وهو لا يعلم کار په یو کې او مقصود دی بلی تایید چې پیش کړي چې د مؤمن سره دوکا د الله سره دوکا ده نو دا د دې لپاره پیش کړي تایید اول اسنه چې به پینو پويږي چې باری تعالی پرز د قیامت په ایزنا جوړو وګت حدیث ته کیف اعوذ کوان رب العالمین مشکات صفحه 133 وی زما فلان کې بنده نه جوړو کته دا غته پوښتنه تلې وی لوجدتنی عنده د مالدار وړیر هر څه تپوس کوي په د په صحیح نیت د عاجز تپوس وکا شیخ فرمایي چې د مسلمان سره نیکی دوکا د مؤمن سره د الله سره شوانو د مسلمان سره خېګړه د الله سره شوانو فقیر لس ورکول دا سیدی لک الله له ورکړو لکه په دینم دور کې رمضان عمر روان دی د مسلمانانو د تقدس میاشره او موږ انتهایی مشکور یو د صدر په اعلان او موږ به دا قواعد خیال ساتو بلکې دا غینه زیات مساجد زمونږ وګورئ دا دو خو ما لیدلی دي د محلی اشعر مسجد جامع مسجد د ارکی جبای په شان منګه پاک ساتو کوشش کو عوامم کوشش کوي یخ موسم دې مونږ ته هر څه لرکړي دي حکومت هم څه د خود غرضۍ لپاره نه دی لګیا، مجبور دی، مرض دی، متعدي مرض، بیماري. نو د دې موږ انتهايي شکر ګزار یو چې په رمضان کې د لمانځه اجازه ته مخکې هم و، خو د عارض د لاسه بند و، د تراویح اجازه ته، او زما یقین دی په الله پاک باندې چې الله پاک به دا بیماری سره د نورو حوایجو د ملک سر ته ورسوي او آمین ثم آمین کاش چې درشون درسونه او مزاد وي کالجونو او کې دې شي چې جمع غفیر را جمع کیږي بیا لکه مرکز کې زمونږ په زرغه او تولرای دا یو تسلسل دی چې انقطاع راشي نو جون دی خرابی دی الله پاک دی کی او ان شاء الله یقینا الله پاک په د ملک حالات ډیر زر زر سم کی الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويأخذ الصدقات اخذ معنا قبل ولدي ښا قبلي خیراتونه مراکز د دین ګرځیدې نشي فکر دا ده چې کم خلک خکې دا اوسره وکي مدرسین عجزان دي پابند دي د دنیا کار او کسب یې نشتی نو په دې مجبور کول نه دي پکار چې دا کار پریدي پکار دا ده چې خلک د عزت په طریقې داغو کندونه سر کی یخادعون الله مفسرین ځکه معنا کوي چې یخادعون رسول الله مرجان نو د مسلمان سره دوکه د باری تعالی سره دوکه د غریب د استشهادات چې کوم پیش کړی دي ومن الناس من يقول اصولین من او ماتا عام المعنا وی لفظا مفرد دی لیکن معنا جمع دی ذکر زمائر د جمع ورطراجی کی کی یخادعون الله والذین آمنوه والذین آمنو د دې اول مورد او مستاق صحابه دي هر مؤمن بداوی تابعی ایمان شرعی شو وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون سزا الله ذکر کوي او د قران دا بندا دی چی دی دا دوکه د تا سره کی لیکن اثر به په ده باندی پریوزی چاه کن را چاه در پیش کوهی مه کنه د بل سړی په لار کی چری ستا به د کوهی په غاړه لار شی من وقع بئرا لاخیه وقع فیه د دوکي اثر واپس په دوی واپس کیږي وما يخدعون الا انفسهم عام یو اشکال بدفشی اولی یخادعون وی اوس وما یخدعون نفی کوي د یو فعل نفی او اثبات نو د فعل دو حیثیت دی یو ابتدا او بل انتها یو ظاهر او بل اثر اثر د دوکي هغه به په دې باندې پریوزي وما يخدعون الا انفسهم او قران کریم کې دا په ډیرو ځینو کې دی سوره فاتیر سوره نمل سوره انعام فاطر تریالیس نمل پچاس انعام ایک سو تئیس حدیث کې مرازی منهم تعود الفتنة وفیهم تعود او کما قال من بعد فتنی بوم دوی لیکن واپسی اثر بیم پدو بندی وما يشعرون نو پویږي چې وبال د دوکي اثر په منګه دی الله وی علم څه کوي دوکي شعور نشتا دنګر دی محذب او الفاظ سره الله دوی ته ډنګرو وی او ما یشعرون غوی د کمر سر لبوزا نو کوشش وکي کته په ډېر زور کوي چې مجبور نه نو ټوپ نه وهي جواب د سوال دی دوکه کوي اثر په دو پریوزي نو پکار دا ده چې همیشه اون کړي نو قران وی دا بی تمیز دي بد تمیز دي په دین پویږي ښا نفی د شعور قران کې 15 پیری شوی دا د عام خلقونه بل احیاؤن ها ما او تا ته وی ولکن لا تشعرون چې الله وی تاسو په نه پوهیږئ نو به فیصله بحث کوي چې دا د کوم نمونه حیات ته او کوم نمونه نه دی کتاب فیصله لیکي ولکن لا تشعرون دویم د خاصو خلقونه سوره یوسف 15 پین لسم الله ته به غالبي وهم لا يشعرون ورونه د یوسف علی السلام نه پوهوخه کلا شعور د اهل باطل نه کوي په خاص حالت کې یی د زوی په زیبنی ونسو وهم لا يشعرون د دوی په هنا نو په چې د د پوجا به زمون حکومت ختميږي شعور ادراک بالمشاهد ظاهری اشیاء آیات کریمه کې مبالغه ده وما یشعرون علم قدرت دوی کې شعور نو عقل قدرت ما تاسو ته وی نخي قبائح د منافقین الله پاک ذکر کوي نو یو دا د زړه مریض دی دا علت تفاره دا ما قبل دی ځکه نو پوهیږي چې فی قلوبهم مرض حدیث کې هم دا راځي چې په جوسه کې یو ټوکړه ده چې کله هغه برابرۍ بدن برابر چې کله هغه خراب شي نو ټول بدن خراب ان فی الجسد لمزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب في قلوبهم مرض جواب د سوال شو قبل شو ربط شو عنوان زجر للمنافقين خلاصه دو حتى دو نخی پزړه نا جوړه دی دروغ وای مسا د ایمان را کی رتای نشتی ملګری اوس دا عجوسی خپل غټی کی نو مې خپل استنجا په خپل نشي کوله والتا طالب العلم په پوره خټک کی نو شیخ رحمه الله چاربان پاس پاسېدلو ډېر صفائی پسند سترګې به خپل توري کړی منا په ناره باندې وخوړه خپل سوټکیس به ورسره د دنګ لوړ قد نه لوړ نو ډاکټر ورته د ورزش ویلیو نو د مدرسې په احاطه کې ګرځیدا ویټ بنو خپل ویر دیم کاو مسنده د زمیدار د کور بهر یو لرګي پروتي ته په خیالو کې لرګي ګران دي نو اکثر دغه شی ورکی نو هغه نه چوي ته به راوستي هغه پکې ته د اوبو ډکی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کی راضی چې نبی علیہ السلام بیان د مرزونو کو یو سړی راغی چې توه مرزونه دی او دا مرزونه دی دا څه شی دی نبی علیہ السلام می دا زمانہ لري کوي دا منافق کاری پښتو کې په بیمار سړی باندې خوږ شی تریخ لګي فی قلوبهم مرض د ایمان خواږه پوخانی زنانه او بدعا کولا چې د ایمان په خوګو دی الله پوکا ذاق طعم الايمان فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مرض خو پښتانه خو حلال دو قسم ده یو ده بدنی او دویم ده روحانی بدني مرض وتل د بدن د هغه اعتدال نه چې خاص وي په انسان پوري مناسب علاج ونشي نو حیات دنیوی دی خراب شو مناسب علاج یو کی نو سړی جوړ شي روحانی ضعف د عقیدی د اعمالو د اخلاقو انسان د اعتدال شرعی نه وباسي جهل لوی مرض دی جوبن بخل نفاق وما الی ذالک روحانی علاج ددی په قران او په سنت سره کیږي قران کریم کې دا لفظ یوصل دولس پیری ذکر دی بدنی مرض لکه سورت نور ذکر کوي شعرا ذکر کوي روحانی او سما ذکر کو فی قلوبهم مرض روحانی بیماری مراد ده مصداقات په دې قران کریم کې اول شک د زړه سوره احزاب دولسم بارا نوې دا ستا جهل دی دویم دوستانه د کافرانو سره سورت مائده او داغی دو پنزوستم آیات باون وترى الذين في قلوبهم مرض ویني بتها غسان چې پزړونو کې محبت کافرو شیخ تپنپیر رحمه الله دا معنا کړی ده چې لکه چرته زی وی د اختر مبارکۍ لزم او مبتدع فی قلوبهم مرض درم په معنا د نفاق لکه دلته سلورم میلان اجنبیاتو تا سوره احزاب دو دیر شم کی رازی نو منافق صفت داده پردو زنانو سره مینا تعلق ساتل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض صلورم اتباع د حکم د الله او د رسول په دنیوي مفاد سره هغه پریدي لکه سورت نور کې پنځوستم پنځم کینه او بغض د مؤمنانو سره سوره محمد یو کم دیرشم شپږم په جهاد کې بوزدلی لایق دی دا حالت د دوی سره فاولا لهم وز فیضا انزلت سورة محکمة وذکرت فیها القتال نو د بزدل بکار دی وم اعتقادی نفاق سورة توبه یوصل یوم وممن حولكم من العرب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا عن النفاق کلقتی په منافقه باندي تمهروا فيه دين استاقات مرض دو قسم شو بدني او روحاني دلت روحاني مراد دي ظاهری مرض چې دا در باندې راغی نو حیات د دنیا دی ختم شو د زړه مرض در باندې راغی روحاني نو زوال د حیات اخروی جنت نه محروم شوي فی قلوبهم مرض حکیمان اسباب ذکر کوي د ظاهری جسمانی مرض ګډ وډ خوراکونه لکه ایوم حکیم لتلو چې پناره خوراک مشینری لګیا دا لا دل کړي نه دي اوړ کړي نه دي هضم شوه نه دي دیم ضعف تمعیدی علما قریبا په دې مبتلا دي دا غي وجه دا ده چې دوی دي ناس او خوراک په شان دا غچا کوي چې هغه د دنیا کارونه کوي دریم نقصان د انفجو انسان د عناصر اربعو نه مرکب دی دشمنان پکې تراجم دي رطوبت یبوست حرارت برودت په اعتدال ټیک ده حکیم کړو یې لکه ستا بدن کې ګرمي ډیره ده او سلورم تبخیر ګیس چې ورته ویل کیږي باطنی مرض دغه څلور اسباب دي الته ګډوډ خوراکو نزل ته ګډوډ دلیلونه اوریدل بیتمیز بین الحق والباطل الته ضعف د معدي دلته ضعف العلم دریم نقصان د ضبط او د تحقیق څلورم اشتباه او شک فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هم مفعول به لفظ الله فاعل تمييز محول عن المفعول مرضا فزاد الله مرضهم پس زیاتی کوي الله مرز د دوی یوازې ماضی نه د مراد دوام استمرار مراد دی ښه اثر د مرض هغه زیاتی کوي فعل ماضی کله للاخباری کله د دعا په توری نو دلته اخبارم صحیح دی زیاتوی زیاتی کوي تعبیر په ماضی سره کړی دی للاستمرار همیشواله صرف معزیت نه دی مراد یا دعا خیری دی الله دی نورم زیاد کی بیماری دی دوی فزادهم الله مرضا نسبت زیادت اوس ماوي الله تا تشوي دي خلقن شوی دی اسباب او سورت توبی بنی اسرائیل مائدی ذکر کړی دی مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی خوراک خو خو لیکن د دوی معده خرابه الټه بد اثر پیو کو شوګریو چینی په بدر اغلا غوړ په بدر اغلا قران بی بنفسه په خپل د هدایت کتاب دی لیکن د دوی په زړونو کې مرض او د نفاق نو الټا بد اثر په وکړو طغیان او کفر نورم سیوا شو فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا دا عقوبت د دنیا شو ولهم عذاب علیم دا عقوبت اخروی دا اخرت سزا ها ټیک د اسلوب اسلوب د عربی دی پښتو کې مضاف مخ کی مضاف له مخ کی د زید نوکر عربی کې مضاف مخ کی غلام زیدین وی عاطفه ذکر کوي ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون دواړه دي ښه دلالت په اشتراک کوي علیم د علم نه ظاهری ښکاری نه بعضی مفسرین لیکي چې دا په معنا د مؤلم سره دی عذاب ته مؤلم ویل په اعتبار د توصیف سره نسبت مجازی لیکن مؤلم ها دک دینے والے چیز حقیقت او راجح هم دا دی درد ورکون کې ولهم عذاب علیم دا مرض د دو پټو فی قلوبهم نو زکو سر عذاب علیم مخک کفر د مشرکین اخکارا ولهم عذاب عظیم مفردات تلګلار شه د امام راغب و عظیم استعمال په اعیانو کې کیږي چې اجزاء متصلې کثیر په اجزاء منفصلو کې هر ډیر شیتا محسوس یو که غیر محسوسی عینا کان او معنا علیم دک دینے والے چیز ولهم عذاب علیمون دیتا ویلکی کی سزا من جنس العمل کفر مخی بالکل خکارو ان الذين كفروا ابو جهل خکار کافر سرغنو ولهم عذاب عظیم ځکه مفردات وی چې استعمال په اعیان محسوسو کې کیږي اعیانو کې علیم مرض دو پټو نو علیم کفر پټو منافقتو سزا یې هم پټه شوه د کافرانو کفر ښکارو سزا هم عظیم شو پستر غخکاری اذا استعمل فی الاعیان نو اصله ان يقال في اجزاء المتصله كثير اجزاء منفصله عظيم مفردات بعظم الشيء تدير شيء مانا د شاپور شیخ په الفاظو ځکه چې دروغ به یې ویل او بریکټ بند کا په دعوه د ایمان کې قرینه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الله وی دروغ وی بما كانوا يكذبون معتزله او سر راپورته کو چې مرتکب د کبایر مخلد فی النار دی ولهم عذاب الیم منګه وایو دا دروغ مطلق دروغ نه دی دروغ شیخ الهند رحمه الله فرمایي فی دعوه الايمان او مناطقه د معنا لحاظ کوي نو دي ته رابط وي ښا دلال دی سلم دا خوصلاړو په علم منی افت راغی نو سلمم اوته تکمله سوکی یو نیم کسو پاغی پویږي او یا نه وليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين د نوحات فعل عام دی د لفظ خیال کی لکه کانا مناطق دي ته عادات وي د دې خپل معنا نشته سلام بنده تا اوسم یاد دی معمولی نظر باندې خو پرې خم دی سپیره فن دی نوې اویا زمیدار کای کودال بدر سرینو ټکټر دور دی اوس ها په فقه به خپېږي په حدیثو زمونږ دا مشایخ دوی به صدرا قاضی دروستم شیخ ما په خپل د قاضی اوریدلو زمونږ شیخ ته پنځیر رحمه الله دا شرح چغمونی دا سی کتابونه چې تاسو وای دا سدي شرم تعالی شرم قاصد اسی ورته حضرت سیب نه چې دا پیری دی ها پندای شیخ قاضی صدرا دا به پڑھاو ځکه دا محدثین ټول فنز دکا سوخی بے پڑاو کا شپن پیو کا نو بیا راشه نخومیر نشورو شه دیوبند کی میزان نسب چې د چا سره نو داغلی څوار لس شروع ورکړي او دا نه چې ته دا څوار لس واړه وای چې کوم د علماو به پیدا کیده په عربیت کې په فارسی کې وما الی ذالک غوس نشتا قطبی په زیبل څه شی دی ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون بسبب کذبهم المستمر مستمر د کان معنا وکړه دا دروغ ویل د دوی عادتو قران کریم په گناهونو کې د دوی دروغ ذکر کړو پته ولګی دا چې دروغ گناه کبیره دی ښا او بیا وی ګنا چې په ایمان کې دروغ دروغ په الله په کتابونو دا دروغ جو دوی عادت شو خا ابراهیم علیه السلام ثلاث کذبات چې راځي نو په حال د مصلحت کې توریه او د تمعارج ویل کیږي کوم خل راغله چې تفصیل به وشي او دا غره قول دی په دغه مقام کې بما کانو یکذبون مولایان طالبان چې دروغ وویل ما توریه کوله قیل لهم دا جمله ورلره مضاف الیه کا او دا متضمن معنا د شرط لره نو قالو دا بجد اوس نهي عن المنکر اسباب د عذاب شروع دي عذاب علیم ولې دې ځکه دروغ به وي عذاب علیم ولې دې ځکه دوی به فساد کوو واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض یو خبره به ما کانو یکذبون دا ما د قران کې 281 پیری ذکر ده واذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا انما نحن مصلحون عذاب علیم دوی لره زکه دی چې دوی دروغ وي عذاب علیم دوی لره زکه دی په سبب د دې کو لا تفسدو فی الارض دا مخ کې آیات کې د زړه مرزيان دي د ټوګکی چرګ دی جوړېدو اثر نشته ډاټ دی او دروغ وایي او دا په بعد د منافقانو کې اول شی دی ښا سوال دلته دا راځي چې قران کریم ترتیب دا دی چې اول امر بالمعروف ذکر کوي بیا نهي عن المنکر دلته نهي عن المنکر مخکې کړه لا تفسدوا في الارض جواب دا دی چې کله یو سړی د ایمان دعوه کوي نو التبت النهي عن المنکر مخکې کوي او د قران نه دا طریقه معلومه شوه قالوا انما نحن مصلحون کلام دې په حسر سره ذکر کړي او دې ته ویل کېږي حسر د مسند الیه په مسند اصلاح جوړختیا جوړ جاړې پمن کې منحصر دی نن مو زمون په لمنو باندې مونږ کیږي تعریض دې په صحابه باندې مونږ خو په صلاح سره منحصر یو کشاف لیکي دعوه دوی وکړه چې ان کونهم مصلحین امر ظاهر هیڅوک دې نه خبره نه دی نو الله پاک د دې تاکید کوي په څلورو وجو سره تردید کوي الا حرف تنبیه ان هم زمیر فصل جمله اسمیه مبتدا او خبر معرفی الا خبردار انهم یقینا دوی هم خاص دی المفسدون رانکاریان دی پورا روانه کون کی دی لیکن دوی نه پویږي خصلت قبیحه افساد لا تفسدو فی الارض او فساد تا اصلاح ویلی او ما تاسو ته وی چې په دې دعوه د حصر کې تعریض په صحابه باندې مؤمنانو ته وی صحابه ته وی چې فسادیان خو تاسو یې فساد لغتاً وتل د څیز دی د استقامت خپل نه او بې فیدې کیدل دی صلاح ضد داغي شربینی وی هر ضرری چیز تا فساد وی هر نافع چیز تا صلاح وی شرک کوي توحید ورته ښکاری بدعت ورته سنت ښکاری شر ورته خیر ښکاری ګناه ورته ښکاری مرض روحانی ما تاسو ته وی چې قالو انما نحن مصلحون دا تعریض دو په صحابه باندې کی الله جواب زکه ور کوي لكن لا يشعرون جواب د سوال دی فساد ته اصلاح څنګه وي پویږي نه لكن د پاره د استدراک د دفع د توهم منا قتل و قتال جنگ جوړول آبادی نړول سوره انبیاء سوره نمل کی سوره نمل فهل عصیتم پوان د عذاب لري چې مخ واړوي د جهاد نه ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض غلبه د کفر او د شرک دویم مخالفت امام رازی وی یرید المعاصی و خلاف احکام التورات چې خامخا روانه وکوي په دنیا کې لتفسدن فی الارض مرتين د دوو شریعتونو خلاف پکوي د موسی علی السلام د شریعت او د عیسی علی السلام د شریعت اعلان کړو مونږ بنی اسرائیل ته حال د بنی اسرائیل ذکر کړي لتفسدن فی الارض مرتين خلاف تشریعت درم شرک سورہ عراف 56 سلورم پردې مال خوړل په حرامه طریقه سوره یوسف او داغي 73 نمبر آیات 3 اویا ويسألونك عن اليتامى تپوس کی استانا په بار د یتیمانو کې اصلاح الیتاما معاشره کې یتیم دی کور جوړ نه دی وای خېګړه دوی لره غره ده که ګډوډ شي د دوی سره نورونه ستاسو دي والله يعلم المفسد من المصلح چې د بل خیر نه لټي قد یتیم مال خوري نیت میکړه له فسادي استاد پسې الله اکبر والله يعلم المفسد من المصلح وجود فساد کله مسلمان ته پړس پړس کار کافر تا کله دا غنه چې سکل کله ددن خپل منصب به زیاتاو دویم د کفارو عزت به کاو مدارات به د کافرو سره د کافر په صفت امریکا داسې شخلت یو براشي کینیډا داسې شو خبر نه یې سلورم دریم په مخالفت د دین کې به د کفارو مقابله نه کوله او دی داسې کنه حاشیه کې راغلي دي او دا بالکل ټیک د نور الهدى لیکلي دي څلورم که په اسلام به اعتراضات شو جواب پاینه کو د پاره د دې چې ضعیف مؤمنان متردد شي اصلاح به دې ته وي وجوه الفساد او پنځم په اتباع د احکام شرعیو کې دا کاهل وخه متنفرو خواهش نفسی قرآن ذکر وی و اذا قیل لهم لا تفسدو فی الارض قالو انما نحن مسلحون منافقانو د ایمان دعوی کولی نو قرآن کریم ورتوی چه الا انهم هم المفسدون یو کوي فساد او فساد ته وایي اصلاح. افساد شو افساد له نوم د اصلاح اږدي. او قران کریم داغي تدید کو الا انهم هم المفسدون دویم قرآن وی وما هم بمؤمنین نو درم مخادعه سلورم عدم الشعور سلورم د زړه مریض پنځم درو شپغم فساد ته اصلاح وي وم الافساد الا انهم هم المفسدون